نو الله سبحانه وتعالی دا انسان هیڅکله هم نه ګمراه کوي او انسان چې څومره اعمال کوي چې اخلاص پکې او عقیده برابر وي نو الله سبحانه وتعالی دې انسان ته اجر ورکوي او کله چې د یو انسان عقیده برابر نه وي او اخلاص پکې نه وي دا چې څومره اعمال کوي نو بیا ورته فایده نه ورکوي دغه رنګ دا خبره هم ذکر شوې وه چې عقیده دا د دوستۍ او د دښمنۍ معیار دی. او یو انسان الله سبحانه وتعالی د دې عقیدې په وجه باندې چې عقیدې برابر یی جنت ته داخلوی او چې عقیدې برابر نه یی نو دا انسان الله سبحانه وتعالی جهنم ته ګذاري نو اوسني درس کې به دا خبره ذکر کیږي چې موږ او تاسو په دې باندې ښه پوه شو ذهن مو کولاو شي ځکه اکثر خلک داسي علماء کرام یی نیکان خلک یی خو چې ته دې تپوس وکړې چې عقیده څه ته ویل کیږي نو هغه په دې باندې نه پوهیږي چې عقیده څه ته ویل کیږي. ښه پوه علماء يي خو ليکين په دي باندي نه پوهيږي وجه دا ده چي هغه ټول عمر په نورو کارونو کي مصرف کړي کله يو کار کي او کله بل کار کي عقيدي ته پام نه يي او سوچ ورته نه يي نو موږ او تاسو به دي هر يو ته سوچ کوو ان شاءالله تعالی او دا به يادوو نو اول دي خبري ته راځو چي تعريف د عقيدي څه شي دی د عقيده څه ته ويل کيږي القاموس المحيط والا دا خبره ذکر کړي ده چي عقيده په لغت کي ويل کيږي عقد ته ويل کيږي عقد. ته او دا عقد دا په معنی د معقود سره دی اسم مفعول په معنی سره دی یعنی دا غوټی ته ویل کیږی بعضی خلک دی غوټی ته ګنډه وایی لکه رسی یا پړی ته غوټه ورکول هم دغه شان اخیستلو خرڅولو ته هم ویل کیږی او عهد او وعدی ته هم ویل کیږی. نو خلاصه دا شوه چې عقیده کلکې او مضبوطې کړۍ ته ویل کیږي دا ځکه چې دا په زړه کې ډیره ژوره او مضبوطه پرته یي نو عقیده په لغت کې دې ته ویل کیږي بیا په اصطلاح کې عقیده څه ته ویل کیږي علماء کرام وایي الایمان بارکانه السته. ته د ایمان شپږ ارکان منل لکه څرنګه چې امام مسلم رحمه الله روایت ذکر کړی دی، ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي، قال یا رسول الله ما الایمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائکته وکتابه ولقائه ورسله د نبي صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو، چې ایمان څه ته ویل کیږي نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي، ان تؤمن بالله وملائکته، چې ته په الله عزوجل باندې ایمان راوړې او دا ومنې چې الله سبحانه وتعالی یو دی، د الله عزوجل سره بندګۍ کې څوک نه شریکې، بل چا ته اواز نه کې، د عبادت چې څومره اقسام دي دا ټول د الله عزوجل لپاره خالص کې. موحدین ورونو! اکثر خلک داسي ځان ته خپله موحدين وي چې موږ د توحيد والا خلک يو خو بعضي داسي عباداتي چې د الله عزوجل سره په کې شريک ګرځي او په ځان باندې نه پوهيږي بلکې هر قسمه عبادت چې دی که محبت دی دعا ده دا د عبادت اقسام دي دا ټول به ته صرف د الله عزوجل لپاره خالص کې په الله عزوجل به ايمان راوړې. وملائکته او په ملائکو به ایمان راوړی د ملائکو باره کې هم ستا دا عقیده یی لا یعصون الله ما امرهم چې د الله عزوجل نافرمانی نه کوي دا د الله عزوجل مخلوق دی الله پیدا کړی دي د نور نه پیدا دي او د الله نافرمانی نه کوي او څنګه چې ورته الله عزوجل امر وکړي هم هغه شانته کوي. وکتابه، قرآن کریم باندې به ته ایمان راوړې، ورسره نور کوم کتابونه چې دي، تورات، انجیل، زبور، یا هغه صحیفې چې ابراهیم علیه السلام باندې نازل شوي دي، په دې ټولو به مونږ او تاسو اجمالي ایمان راوړو، اور چې تفصیلي ایمان دی هغه به په قرآن کریم باندې لرو او د الله عزوجل په لقاء باندې چې مونږ او تاسو به د الله سبحانه وتعالی سره یو ورځ مخ کیږو په دې به مونږ او تاسو چې دی ایمان لرو، دا به زمونږ او ستاسو عقیده وي، په رسولانو به مونږ او تاسو ایمان لرو، دا څومره چې راغلي دي اجمالي ایمان به په نورو باندې لرو او تفصیلي ایمان چې دی هغه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راوړو. او ورسره دا خبره چې مونږ او تاسو به ایمان لرو په دې باندې چې دا مړي د ورځ په قیامت به راپاڅیږي چې دا څومره انسانان دي دا به راپاڅیږي د قبرونو نه داسې عقیده به نه لرو چې دا نه راپاڅیږي دا د مشرکانو عقیده ده او نن سبا زمانه کې دا دهریه خلک کمونستان چې ورته وایي دا هم دا عقیده لري. چې قیامت قیامت نشته دی او ډیر نام نهاد مسلمانان په دې کې اخته دي نن سبا چې الله عزوجل نه مني د هغه لقاء نه مني او ورسره د هر څه نه منکر خلک ډیر شته دې دنیا کې نن سبا مو او په تقدیر به مې ایمان لرې لکه روستو ان شاء الله په حدیث د جبریل کې راځي وتؤمن بالقدر کله او په تقدیر به مې ایمان لرې کو خیر وي او کو شر وي د دواړو باندې به ته راضي کیږي دې وجې نه بيا علماء کرام وايي د شر نسبت الله ته نشي کېدې او د خير نسبت الله عزوجل ته کېدلې شي ان شاء الله تعالی که جون وو بيا به تفصيل په قلاره باندې کوو په تقدير باندې ايمان نه يي د جهادونو نه په کور باندې ناست يي چې زه به مړ شم بندي به شم دا ياد ساتئ ګورې چې څومره قرباني ورکولې شئ د الله عزوجل په لار کښې ورکړئ ظاهري اسبابو سره اختياروئ دا خپل وس مطابق بیا وروسته په الله عزوجل باندې توکل کوئ نو رب العالمین به مو خامخا نصرت کوي، فاذا عزمت فتوکل علی الله، نو الله سبحانه وتعالی به درسره خامخا مدد کوي، نو اکثر خلک په دې ځای کې هم عقیده برابر نه وي، په تقدیر باندې سم ایمان نه وي، د دې وجې نه په کورونو باندې ناست وي او تاسو وګورئ کوم خلک چې کورونو باندې ناست وي مرګونه ورته د څه نه راځي، یا یې ګاړی ووهي. یا یې مار وچي چي یا بله یو طریقه ورسره وشي چي بلکل د هغې پام هم هغې ته نه وي نو دې وجې نه زنانو ته هم پکار دي نارینو ته هم پکار دي چي تقدیر باندي صحیح ایمان ولري نور الله عزوجل به موږ او تاسو سره خامخا مدد او کمک کوي چي باید موږ او تاسو اخپله عقیده برابر کړو اخپله عقیده دا مضبوطه کړو او دا ځان سره یاد کړو انشاء الله تعالی چي عقیده څه ته ویل کیږي لغت کي څه ته ویل کیږي او په اصطلاح کي څه ته ویل کیږي. عقیده په لغت کي دا غوټي ته ویل کیږي همدغه شان لوظ او عدې ته هم ویل کیږي اخیستلو او خرڅولو په معنی سره هم راځي او په اصطلاح کي عقیده ویل کیږي الایمان بارکانه السته د ایمان شپږ ارکان منل دا د عقیدې تعریف دی او ان شاءالله تعالی په اینده درس کي به مراتب الدین ذکر کیږي الله عزوجل دي موږ او تاسو ته په دي خبره د عمل کولو توفیق راکي.